له شریعت غږ راډیو یاوي ټولې مدینه کې تیرې دلای له عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپلو ټولو کارونو کې ښی لوری غوره کول خوښ و په اوداسه کولو کې یې په سر منځولو کې یې او په پایزار په پښو کولو کې یې چې د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له نهمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د فاریاب ولایت د المار په جګړه کې څلور موټر دوه ټنګونه ویجاړ نهه ویشت تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د غزني ولایت په مقر کې د عملیاتي قوې اوولس تن عسکر مړه او ټپیان شول د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې یو ټانګ، دوه رینجر او یو اکمالاتي موټر ویجاړ، دوولس عسکر مړه او ټپیان شوي. د بلخ ولایت په چمتال کې ګډ دښمن نه تنه ملکیان شهیدان او ټپیان کړل، پنځه تنه نور یې له ځانه سره یوړل. د فاریاب ولایت له المار ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي هغه جګړه چې پرون مازدیګر څلور بجې د المار ولسوالۍ اړوند شرینک په سیمه کې د همدې ولایت د امنیه قومندان نبي جان ملاخیل په موټریز کاروان چې له قیصار ولسوالۍ نه را روانو ترسره شوه د ماښام تر اوه بجو پورې دوام وکړ د جګړې په پایله کې د دښمن څلور رینجر موټر دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ او سوځول شوي هیڅ حقیقت نه لري دښمن غواړي په دې ډول درو سره خپل مورال بایللو ګوډاګیانو ته روحیه ورکړي د را رسیدلو خبرونو له مخې پرون سهار شاوخوا لس بجې د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ اړوند رحماني کلا خمارو ماڼکو او جمجمه سیمو کې د ګوډاګي دښمن په قوه د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل یاده قوه نوموړو سیمو ته د عملیاتو په هدف راغله خبر وايي د بریدونو په لړ کې د یادې قوې شپږ تنه عسکر ووژل شول یولس تنه نور ټپیان شول په خبر کې ویل شوي چې وحشي دښمن د خپل ناوړ عادت سره سم په سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو وحشانه بمبارۍ ترسره کړې چې له امله یې په اخوندخېلو کلي کې یو مسجد او یو کلینیک ویجاړ شول او یو تن ډاکټر هم ژوبل دی او په شمسخېلو سیمه کې د خلکو د غنمو درمندونه سوځولي دي په یاده جګړه کې درې تنه مجاهدین ژوبل او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی جګړه د نوموړې قوې په تیښتې سره پای ته ورسېده د الخندق عملیاتو په جریان کې پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د یاد ولایت مرکز په مقام د اسلامي امارت مجاهدینو داسې مهال توغندیز برید ترسره کړ چې د امریکایي جنرالانو او ګوډاګي ادارې د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو په ګډون د ګڼ شمېر لوړرتبه چارواکو ګډه غونډه روانه وه د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس توغندي په هدف ولګېدل په مهال یې غونډه ګډوډه شوه او دښمن ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل خو دقیق ارقام یې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند حکیم کلا سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو ځپونکي بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د بریدونو په پایله کې یو ټانګ دوه رادې رینجر یوه راده کماز موټر په ټولیزه توګه ویجاړ شول دغه راز اته تن عسکر ووژل شول څلور تنه نورې ټپیان دي په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اړوند سپین مسجد سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې خبر وايي ګډ وحشي دښمن د چاپې په محل د کورونو دروازې ماتې کړې خلک یې ووهل درې تنه کلیوال یې شهیدان کړل او پنځه تنه نور یې له ځانه سره د بندیانو په توګه یوړل وحشي دښمن د خلکو پنځه رادې شخصي موټر سایکلونه هم وسوځول په خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپرین درې بجې هم وحشي دښمن د یادې ولسوالۍ اړوند په هوتکو سیمو باندې وحشانه بمبارۍ ترسره کړې چې له امله یو تن کلیوال شهید شو او پنځه تنه نور ټپیان شول د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې نهه تنه اسیران شوي عسکر له بنده څخه مجاهدینو آزاد کړل عسکر چې په مخامخ مختلفو جګړو کې اسیران شوي وو د اسلامي امارت د محکمې تر حکم وروسته د والي صاحب په امر پرون له بندیخانې څخه آزاد شول د یاد ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د جلاهور د باوړۍ په سیمه کې پرون غرمه په مزدور دښمن یو په بله پسې د خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې په لومړۍ چاودنه کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول او په دوهمه چاودنه کې هم څلور تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت د 215 قلو اردو مزدورو چارواکو ادعا کړې چې تیر شپه د همدې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د مجاهدینو پراخ تعرضي برید په شا تمبولی اوولس تنه مجاهدین شهیدان کړي او پنځلس تنه یې ټپیان کړي هیڅ حقیقت نه لري په یاده ولسوالۍ کې نه کوم مجاهد زخمی شوی نه شهید شوی او نه په مجاهدینو کوم برید ترسره شوی مزدور دښمن غواړي په دې ډول پوچ او دروغو ادعاو سره له خپلو مورال بایللو بادارانو څخه جیب خرڅ ترلاسه کړي په یاده ولسوالۍ کې وړمش په مجاهدینو د شاغونډان نیکه د غره په پوسته برید کړی و چې په پایله کې پوسته پتحه او مزدور دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړ په برید کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د دامن ولسوالۍ اړوند د مرغان کیچي په سیمه کې پر غځېدلي سړک د هغه یرغلګرو په زغروال ټانک د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې د کندهار هوایي اډه د مجاهدینو د توغندیزو بریدونو له ډاره یې ګزمه کوله د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې سپاره یرغلګرو ته مرګ ژوبله واوښته د الخندق عملیاتو په لړ کې بېګا شپه یوه بجه د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ اړوند رزي پر سړک د بازار د ځنځیر په پوسته مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې یو نیم ساعت دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت د قومندان په شمول څلور تنه ځای پر ځای قتل او درې نور ژوبل شول همداراز د کومکی قوې دوې شوبلې د راکټونو په مټ ویجاړې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په پوسته کې له دښمن څخه یو راکټ یو چریکي هوان دوه کلاشینکوپونه یوه مخبره، څلور موبایلونه او ګڼ مهمات او مرمۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلي. په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. له خوست ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه د یاد ولایت باک ولسوالۍ اړوند پهلوان خېلو په کلي کې د حاجي بادشاه ګل په کور د امریکایي اشغالګرو په لاس روزل شویو داخلي وحشي ملیشو ضربتیانو وحشیانه چپه ووهله. خبر وايي وحشي دښمن د یادې کورنۍ پنځه تنه په خورا قساوت او بیرحمۍ سره شهیدان کړل او یو بل تن یې په زخمی حالت کې له ځانه سره یووړ د اشغالګرو د دغو وحشي ملیشو له ظلمونو او وحشتونو څخه د خوست مظلوم ولسونو تر پوزې رسېدلي او د یاد ولایت لپاره د ګوډاګي ادارې والي هم څه موده وړاندې له رسنیو سره په یوه مرکه کې څرګنده کړه چې ګنې په دغو وحشي ملیشو کنټرول نه لري په خبر کې ویل شوي چې د تیر شپې د وحشت په غبرګون کې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو په لاریون لاس پورې کړ او د شهیدانو جسدونه د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته راوړل او مرګ په امریکا او مرګ په غلامانو یې شعارونه ورکوي یاده دې وي چې د یاد وحشت په اړه تر اوسه د ګوډاګي ادارې چارواکي او هم مزدورې رسنۍ چوپه خوله دي. د را رسېدلو خبرونو له مخې پرون مازیګر د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د کیمپ کنډک ته ګڼ شمېر یرغلګر او د هغوی ګوډاګیان سپېشل فورس عسکر د چورلکو په مټ راکښته شول پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ژړ مکتب سیمې ته د عملیاتو په موخه راووتل چې د مجاهدینو له لوري ورباندې پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول بریدونه چې تر ماسپښین ناوخته پورې یې دوام وکړ په پا پایله کې پنځه تنه مزدور سپیشل فورس عسکر ځای پر ځای قتل شول چې جسدونه یې تر ډیره د جګړې په ډګر پاتې وو چې وروسته د دوو چورلکو په مټ ولېږدول شول دښمن اوس هم په سیمه کې د مجاهدینو تر بریدونو لاندې قرار لري تر دې مهاله مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز د مارجې او ناوې ولسوالیو ترمنځ د غلجانو په سیمه کې بیګا شپه د مزدور دښمن په یوه امنیتي پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول او ځای پر ځای قتل شول همداراز د پوستې یو ټاور په بشپړه توګه ویجاړ شو مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د پوپلزو په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د مزدوري اردو د ګزمې په شوبله د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول له دښمن څخه یو ثقیل او یو راکټ هم د مجاهدینو لاسته ورغلل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. له ننګرهار ولایت نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه شاوخوا دوې بجې د یاد ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د مملي په قیوم خېلو سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې ګډ وحشي دښمن د کورونو دروازې ماتې کړې خلک یې ووهل کورونه یې تلاشي کړل، یو کور یې په بشپړه توګه په بمونو ویجاړ کړ، له کورونو څخه یې قیمتي اجناس غلا کړل او په یوه کور کې یې درې تنه چې دوه وروڼه او یوې وراره وو شهیدان کړل، څلور عددي شخصي موټرونه یې وسوځول او د تګ په مهال یې دوه کلیوال له ځانه سره د بندیانو په توګه یوړل د هرات ولایت د اوبۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پښتون زرغون ولسوالۍ ته څیرمه مزدور دښمن له خپلې وې قرارګاه د مجاهدینو د بریدونو له ډاره وتښتېدل د دښمن په تیښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله د راپورونو له مخې پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند د شتک سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ایښودل شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په حواله په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ درې تنه پولیس ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول او وروستی خبر دا چې د زابل ولایت له مرکز قلات نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوی چې بیګا مخستن د مرکز قلات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 د اردو قطعات دې د مجاهدینو پر خلاف خپل هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي د دې په عوض چې د طاغوت دغه لشکرې او اجران د مجاهدینو مخامخ مقابلې ته ورودانګي مخ یې د بې دفاع وګړو قتل عام او ځورولو ته واړاوه او د هیواد په ګڼو ولایتونو او سیمو کې یې ولس ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول امریکایان او مزدورې ملیشې چې د مجاهدینو له مخامخ مقابلې او جګړې څخه عاجزې او په شا تمبېدلې او ټولې ستراتیژۍ او شیطاني تګلارې یې شنډې شوې دي پرته له دې چې د خپلو ناترسه هوایي بریدونو او ړندو بمباریو او یا هم د صفر یو قطو په توسط عام او بې دفاع ولس په نښه کړي بل کوم چانس او پلمه په لاس کې نه لري. صفر یو قطعې چې امریکایانو یې په جوړښت او د افرادو په روزلو لسګونه میلونه ډالر ولګول او هغه افغانان یې د پوځیانو په صفت پکې داخل او تربیه کړل چې له اسلامي ارزښتونو او افغاني نوامیسو سره تر امریکایانو زیات نفرت او کرکه لري نو امریکایانو همدغه پلیدې قطعې او بې ضمیره ملیشې هره ورځ د افغان ولس قتل عام ځورولو او لوټلو ته استوي تر څو د میړنیو او مؤمنو افغانانو په زړونو کې امریکایي رعب او ډار خپور کړي که څوک له یرغلګرو سره مرسته نه کوي نو انجام به یې داسې وي د صفر یو قطو وحشیانو ته امریکایان دا قومنده ورکوي چې هر چیرته عملیات ترسره کوي او یا چاپی غورځوي داسې جنایات او قساوتونه به ارومرو شاته پرېږدي چې د افغانانو ترمنځ ویره او ډار خپور کړي لکه د کورونو ړنګول د خلکو شتمنیو ته اورونه اچول او په زیاته بې رحمۍ یې د کورنیو د غړیو تر مخ د ځوانانو، سپینږیرو او اطفالو شهیدانول. د استعمار او د هغو د نجسو مزدورانو دغه جنایتونه له یوې اونۍ راهیسې په زیات شدت جریان لري چې نږدې مثالونه یې تیره ورځ د خوست د باک ولسوالۍ د پهلوان خېلو په سیمه او هم د ننګرهار ولایت د میملې په سیمه کې د عامو خلکو پر کورونو چاپې او یرغلونه ور وړل دي چې د راپورونو له مخې ړومبی یې په یادو سیمو کې بې دفاع افغانان د خپلو کورنیو د غړو په مخ کې په ډیره بېدردۍ شهیدان کړي او بیا یې د هغوی جونګړې او کلاوې په بمونو او انفجاریه موادو سره الوزولې دي. رسنۍ او د بشري نورمونو او حقونو دعوېداران که رښتیا خپلو شعارونو او مکلفیتونو ته ژمن وي نو ولاړ دې شي لږ تر لږه خو دې د ننګرهار او خوست په ولایتونو کې د امریکایانو وروستي جنایات د سر په سترګو وګوري که یوه تن یې هم په وژل شوو خلکو کې داسې یو څوک پیدا کړ چې د اسلامي امارت کوم غړی او مسؤل کس دی وو نو بیا به ومنو چې رښتیا هم د یرغلګرو عملیات دقیق او په ولسي انتقام او غچ اخیستنې نه دي بنا فکر نه کوو چې داسې نړیواله او سیمهییزه بشري اداره او کومه پیژندل شوې رسنۍ دې پیدا شي چې په افغانستان کې د امریکایانو په لاس او قومنده د ترسره شوو